جواب به ورته میلاو شي دا په کم حالت کې چې تاسو مبتلا یې دا په دی وجه دی چې کله به یوازې الله ته خلق را غوښتلې کېدل نو تاسو به تری انکار کولو او چې کله به داغه سره نور څوک شریک کړل شول نو تاسو به منل اوس د لوی او اوچت الله په لاس کې فیصله ده